دغه راز دوی پوښتنه کوي، وایي که سړی د روژې مبارکې نیت ونه کړي او روژه ونیسي، دغه روژه یې صحیح ده او که یا؟ حضراتو بلکل غلطه ده، غلطه غلطه باطله ده، وایم روژه بلا نیته نه ده روا، لمونځ کول بلا نیته نه روا کیږي، حج کول بلا نیته قطعا جواز نه لري، دا خو هغه عبادات دي چې هغه مقصود دي، نو هر عبادت چې مقصود ده هغه حتما نیت غواړي، یو حضراتو زموږ او ستاسې. په مذهب کې اودس نیت نه غواړي دا معنا ده که سړي اودس تازه کړي نیت د لمانځه یې نه و په دغه اوداسه باندې لمونځ روا دي او یو سړي غسل وکړي نیت د لمانځه یې نه و پکښې کې کړی په دغه غسل باندې دا که د جمعې لمونځ وي که بل وي که بل وي دا ټول روا کېږي او حتی په تیمم کې هم نیت فرض دی زموږ او ستاسې پر مذهب باندې تيمم بلا نيت نه دی روا لکه لمونځ چې بلا نيت نه روا کېږي، نو دغه دوه عبادته موږ او تاسې لرو لکه اودس او غسل چې په دې کې نيت شرط نه دی او هر چې روژه ده حتما که د رمضان وي که بله وي که بله وي حضراتو د عبادت او د دغه عادت فرق په نيت سره راځي خو ډېر داسې کسان وي چې د هغوی معده خرابه وي او هاضمه یې خرابه وي، شی نه پر لګېږي، د سهاره تر ماښامه هېڅ شی ونه خوري، اوبه ونه څښي او نور شیان ونه کړي، نو د دغه سړي روژه نه ده، ولې خو نیت یې نه و کړی، نو د عادت او د عبادت تر مابین تفاوت هغه په دغه نیت سره دی، خلاصه همدا. چې روژه نیول بې له نیته غلط کار دی، هېڅ ثواب نه لري، که هر څو تر ماښامه وږی تږی ګرځي، اما چې نیت یې نه و کړی، هغه روژه باطله، ناجائزه، ده، که نفلي وي، که فرض وي، که واجب وي، که قضا وي، که اداء وي او که کفارة د یمین وي، که بله کفاره وي، خو پر هر تقدیر باندې د روژې لپاره به نیت حتماً کوئ. والسلام.